الله پاک وګڼه پاک وګڼه الته چې کمنو تخویف اجمالی نو دلته چې کمنو د تخویف تفصیل ذکر کړي بشارت هم چې کمنو د هغه نه په تفصیل باندې او سره د اثبات د قیامت او صداقت د قران نه اذا وتا تلواقع شهر کلا راوځي راځي چې کمنو راکون کې مصیبت لیس له وخت هغه صبح نشته چې کم نه پاغه راتلو دې کې راتلو را لیوا قطعا د پاره درا پریوتو دې کاذبتون یو دروغجن کون کې چې ګینه دا خبره درو کې حافظۃ الرافعه اوچا کته کون کې درجه د زن الله رافعه اوچا تون کې درجه د زن الله ازار جتل درجه هر کلا چې وو خدای ولې شمکا په خدای ولبانی جړه پر ورکړي شي وابسط الجبال بسا او والو زول شکر نه پالو زول باندې فکان سبا منبسا نوی بلا چې کمنو ابا منبسا جوړه چې کمنو خواړه کړی شي او تاسو به چې کمنو قسمونه درې فاصاب المیمن ما اصاب المیمنا فقاوندان د برکت او د خلاص سو خوش قسمت لري خاندان نتیلاس سلت من الاولین یو لوی ټولګه دا ولنونا او لږ درستانونا یعنی سابقون چې دا پاولنو کی اصحابو کی تابعینو کی سب تابعینو کی دیگه سابقین دیر دی او د رستانو کې اوسانو کې سابقین څه دي کم دي اصحاب الیمین به کې ډیری خو څه شي سابقون به کې کمی ابي اقوام چې ګنا وباري قالو ته وکاس من یا ګلاسنا وکاس من ماین او جامونه چې کوم شراب ډک لا سودونا نا دیوانه مو سردرد نشرات نه دی لواجه ولا يمسكون ان ولي تنقص ګوري پټای ومن کی ففاکه ما تخيرون او مې ویل هغه چې دوی خوخي ولا هم طائر بما يشتهون او خو ما غار دا غنه چې دوی خوخي او هغه غټرګي کام سال لو من مضمون فشان چې کومه ملغلر محفوظ وو جزاء ما کام یعملو بندلا چې دی کول لا اسمون فی الله ولا تاسیما نا بولی په دې کې چې کومه لغون فضل خبر او لا تاسیما نو ګنا مگر چې کومه ویل کیږي وا سلام سلاما فخیر علی فخیر علی غم نه بچي غم نه بچي وا صاحب الیمین او خلاص والا سو خوش قسمت دې خلاص والا هغه بیرو بیزغو کې یا مخزود انډکه دې میونه پتل همت زود هغه کېلې چې کمنو هغه یو بل پسې نږدې نږدې مانزودین و ذل ممدودین هغه سورې وګدو پما همت کو مینه او بوار داري وفاقتن کثیره امنیت کمنو ډېر لا مخزود ولا ممنوع نو چې کمنو ختمي انو بند ولې چې دینا یعنی موسم ختميږي او نه په زبانه چې پابندي ولګي او برش مرفوع او خواندان د کلتونو د تختونو مرفوع او چت کړی شي یا داغه وړي دی چې وي پکلا ان شانا من شا یقینا موږ به کوم پیدا کړی دلاره په ناشنا جوړه باندې فجعلنا ناکارا نو ګرځول مې مې دل را پیغلې اور باندې ترابا اور باندې چې کوم مینا نا کی او ترابا امزولې لا صاحب دې من پار خاندان کې خلاف سلت من الاولین او سلت من الاخرین سلت من الاولین آیا ټوله دا ولنو نا ټوله رستانو نا خاندان چپلا تیار شروع شو وکانو یسرون علی الانس العظیم او دی وځي کوم همیشګری کولا په شرک لوی باندې شرک به کاو په ګناه لوی باندې په شرک لوی باندې او ویل ولې ځان دا کو ناتورابا آی چې شمل شومګا او شومګا خاورې وډو کی دا موږ بیا را پورته کیګو آی مشران زمونږ اولنی اور ته وایي چې نورنی ورستنی خام خارا هم بکړې چې کوم راغم وقت مقرر تدرز معلومی هاذا نزلهم یوم الدین دار چې کوم دنو مل مستار دی پر زبر دی باندې نار خلقناکم امنه کنا دا خدا کل نه خلاف نه دا نطفه کې برکت سو کچې د باران ساز کې برکت سو کچې ونه کې برکت سو کچې دلایل شروع کړل منګه پیدا کړی تاسو نو ول تاسو کوم رښتینواله نه کوي افرایت ما تمنون آیونی تاسو هغه چې ورځوي پر احملو کې منی ان تم تخلقون وای تاسو پیدا کوي دی لرا یا موږ پیدا کوم کی موږ انداز کړل تاسو مینت کې مار او نیو موږ چې کمر کمزوري کړی شي او په اړه په دې خبره کې ان بدلان سره کوم چې بدل کوم تاسو غونډي وارون شو کوم فی مارا تعلمون او پیدا کومه تاسو لا په حالت کې چې تاسو بنه پويږي یقینا معلوم کړه تاسو پیدا شواله نه نور نصیحت نه اخلي دویم دلیل آیا نه ګوري تاسو ما تا رسون هغه چې کړی آیا تاسو فصل کوي دلارا او زرغونه وي دلارا یا موږ چې کوم زرغونه کوونکی او فصل ته نه جوړونکی لو نشاء لجعلناه طعاما فخواج زمونږه نو کوه مونږه دل رزه رزه شی به تاسو چې کوم تفکرون چې تاسو به کم دنو خپې غمجن به چې یقینا مونږه لا مغرمون خام خاص کوم په تاوان کړی شو بلکې مونږ یو محروم کړی شوی ابرایت المال الذي تشربون ایوی تاسو کوم نو باغ چې تاسو چې کوم نسکې شیطانانو پسې زی دا د قران راتنه دا چې قران راتلو شیطانان به سکول پښتلو فلا اقسم بما فلا اقسم یا فلا اقسم فلا اقسم یقینا ز شاهد کوما یقینا ز شاهد کوم فلا اقسم یا فلا اقسم ز قسم نکوما خبره بالکل خار ده نو قسم تاجت سره انه لقسم الله تعالی عظیم یقینا دا چې یو شاهد دې کتا څه کویږي نو ډیر غټ دا وړه خبره نه ما چې کوم پیش دال ډیر لوی څه دی شاهد دې انه له قران کریم یقینا دا له خامغه قران عزتمن فی کتاب مکنون کتاب کې کمنو مکنون محفوظ لا مسئول المطهرون لا سن لګي دیتا مگر پاکان شقیده صفاوی نو هغه په پوشي اواز یو د سوال ورالی نازل دلی طرف رب مخلوقاتنا اب بهذا الحديث انتم مدنون نو په دې بیان باندې تاسو کمنو ځان سوس سوس کوي ځان غوړ غوړ کوي مدهنون اتیل چې سړی لګولې نو ډېر سره لاس نه وړي تاسو کمنو ځین ځان بچ بچ کوي اب بیا دل حدیث نو آیات دې بیان نتال چې کوم نظام سستوي پتا جلون رزقکم او ګرځوي تاسو خپل برخه دې نه دا شانکم تو کذبون چې تاسو نسبت دروغ کوي دي تا ان تاسو برخه صرف تاسو چې تاسو دې ته سوکي نسبت دروغ کوي یا وتجلون رزقکم او ګرځوي تاسو خپل اقتصادیات پدې کې به انکم تکذبون چې تاسو نسبت درو کوي دي تا چې تاسو قران تکذیب کوي او تاسو چې کومونه قران قانون وګرځوي تاسو حالات به مزیداری تیل با تیل کاروبار به هم صحیح کیږي د غنمو کاروبار به هم کیږي او ګن بیا ودار سبن شي بیا موږ د لوګي نه شو امین اصحاب من المکذبین الضالین د گمراهو نه پر ظلم من حمیم نمیل مست یاد گرمو بو وتصلیت جهنم او ډډو زکه دل چې کمنو په دوزخ باندې ان هذا له اقل یقین یقینا دا خامخا حق یقینی فصاب دې بسم ربک العظیم پاکی بیا आवाज کوم در رب دې چلوې دې د سورۃ الحدید نواخلې تر سورۃ تحریم پورې په دې ټول سورۃ